فسارعوا إلى إعلان الخلافة وتنصيب إمام وهذا واجب على المسلمين واجب قد ضيع لقرون وغاب عن واقع الأرض فجهله كثير من المسلمين ګرانو اورېدونکو په دې هیله چې روغتیا او سلامتیا سره به ژوند تېروئ او روغ جوړ به یاست او د صحت جامې مو په تن کړې وي. درنو اورېدونکو په دې خپرونه کې مونږ غواړو چې د مهمو شرعي اړینو مسایلو په اړه له یو دیني عالم څخه پوښتنه وکړو او هغه یې راته په اړه مدلل ځوابونه یا ځواب وایي. په نننۍ خپرونه کې راسره مېلمه شیخ صاحب جعفر دی. لومړی خو شیخ صاحب ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته اورېدونکو قدرمنو عزتمندو ته د هر څه نه وړاندې ښه صحت او عافیت غواړم شیخ محترم که دا خبره واضحه شي چې د هجرت کولو حکم څه دی او هغه څوک چې د طاغوت د تسلط لاندې ژوند تېروي یا ژوند کوي او ځان ته مسلمان هم وایي د هغوی سره دوستي روا ده که نه روا د قرآن او سنت په رڼا کښې نو دا بانې ناسمې دي، د هغوی سره لا کار کول څه چې د هغوی د تسلط لاندې اوسېدل او هجرت نه کول هم ډېر لویه ګناه ده او د چا وس رسېږي او هجرت نه کوي دا د ارتداد او نفاق درجې ته انسان رسوي ځکه الله رب العالمین فرمایي چې ان الذین توفاهم الملائکة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا هغه خلک چې ملایکو په داسې حال کې مړه کړي وي چې په خپل ځانونو یې د هجرت په نه کولو ظلم کړی وي نو فرشتې به ورته ووایي چې تاسو په کوم حال کې وئ هغوی به ووایي مونږ په ځمکه کې کمزوري ګڼل شوي وو فاولئک عسی الله ان یعفو عنهم وکان الله عفوا غفورا هغه کمزوري سړي ښځې او ماشومان چې کوم تدبیر نیولو وس نه رسېږي او نه د وتلو لاره مومي نو هغوی به الله تعالی معاف کوي ځکه چې الله تعالی معاف کوونکی او بخښونکی دی شیخ صاحب محترم ډېری خلک عذرونه او بهانې کوي چې مونږ هجرت وکړو هلته به د ستونزو مشکلات سره مل یو ستونزې مشکلات چې دي هغه به مونږ سره په اصطلاح باندې خنډ به واقع شي څوک وایي چې هلته ډاکټر نه شته اوس بازارونه نه شته او د ژوند د تېرولو سهولتونه نه شته د داسې خلکو بانې قابل د قبول دي که څنګه بلکل ډېر کسان شته چې دا بانې په هجرت کښې کوي او هجرت ډېر یو ګران کار دی او ډېر ګران عمل دی نو دا بانې ډېرو خلکو ته راځي ذهنونو کښې ګرځي او وایي چې مونږ بې وسه یو تعداد د کور مو ډېر دی، هلته ډاکټر نه شته، هلته بازار نه شته، هلته د ژوند سهولتونه نه شته، نو ځکه د دې ایات پسې متصل چې مخکې ما کوم ایات تلاوت کړه، د هغې پسې متصل الله رب العالمین د دې بانو لرې کولو لپاره او مخلصو مسلمانانو ته د ډاډ ورکولو لپاره فرمایي چې ومن یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا ومن یخرج من بیته مهاجرا الی الله ورسوله ثم يدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله وکان الله غفورا رحیما څوک چې د الله په لاره کې هجرت وکړي نو ځمکه کې به ډېر غنیمتونه او فراخي ومومي او څوک چې د الله او د هغه د رسول دپاره خپل کور نه هجرت کوونکی ووته او بیا مرګ ورته را شي د هغې اجر بېشکه په الله تعالی باندې دی او الله تعالی ډېر بښونکی او زیات رحم کوونکی دی، نو د مؤمن توکل تل لپاره باید په الله تعالی باندې وي، د اسلام د غلبې او د خلافت اسلامي د قایمولو لپاره او د الله تعالی د رضا لپاره چې څوک هجرت وکړي، هغه ته به الله تعالی عزت ورکوي او الله به ورته مشکلات او تکلیفونه به ورته اسانوي. تنګي او پراخي د الله تعالی په واک کي ده روزي الله تعالی ورکوي او دا ځمکه د الله تعالی ده نو کله چي مؤمن د کفري نظام د تسلط لاندي اوسېږي او نشي کولی چي خپل ځان، کور، کورنۍ او محیط کي د اسلام احکام عملي او نافذ کي او حکومت د اسلام شریعت په ځای وضعي قانون وي حاکمان یې مرتدین وي منافقین او کافران وي او قیادت او سیادت د هغوی وي نو بیا هجرت کول په دې صورت کښې مسلمان باندې ضروري او فرض وي او که هغه څوک چې مسلمانان وي او دارالاسلام ته هجرت نه کوي هغوی سره هم د مؤمنانو ملګرتیا او دوستي ناروا ده تر څو چې هغوی هجرت ونه کړي ځکه الله تعالی فرمایي والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء حتی یهاجروا هغه خلک چې ایمان یې راوړی دی او هجرت یې نه دی کړی تر هغې پورې تاسو د هغوی سره هېڅ دوستي روا نه ده تر څو چې هغوی هجرت ونه کړي. شیخ صاحب محترم که یو څوک مور او پلار په داسې یو سیمه او علاقه کښې ولري چې هلته طاغوت حاکم وي او هغوی هجرت نه وي کړی یعنې مور او پلار یې هجرت نه وي کړی بیا به د مور او پلار سره هم دوستي نه پالي خو دې ایت کښې رب العالمین یو ناشنا اشاره کړې ده چې والذین آمنو دا مؤمنین دي دا منافقین خو نه دي دا خو بل حکم لري صرف هغه څوک چې دی مؤمنانو په باره کښې دغه ایت نازل شوی دی چې څوک اسلامي قانون هلته نافظ نه وي اسلامي حکومت نه وي او ځان ته مؤمنان مسلمانان وایي او هلته اوسېږي ولو که هغه اي من کانه وي هر څوک چې وي که هغه اقربا وي نږدې حتی چې څوک چې د تسلط او د کافر د تسلط لاندې اوسېږي، که هغه که د سړي ورور وي، هغه کوم ورور د دارالاسلام کښې اوسېږي او هغې هجرت نه وي کړی، هغه ورنه میراث نه شي وړلی. لکه سورة انفال کښې اخري کښې راځي چې ستاسو وروڼه هغه څوک دي، ستاسو نه هغه څوک میراث وړي چې ستاسو سره په اسلام کښې او په هجرت کښې شریک وي. نو دا مثلاً په کښې شته. دغه یو نااشنا ایات دی، باید هر یو مسلمان په دې ایات کښې سوچ او فکر وکړي چې تاسو باید هجرت ته او هغه څوک چې مؤمن او لاندې اوسېږي او تسلط ته او د کافرانو د طاغوت د نظام لاندې اوسېږي د هغو سره تاسو د دوستي هېڅ حق نه لرئ باید دې آیت کښې ډېر سوچ وشي بیا خصوصا شیوخو ته دا په کار دی څوک چې په قرآن کریم باندې پوهېږي چې دې کښې تدبر وکړي فکر وکړي او الحمدلله رب العالمین په دې عصر کښې خپل بندګانو باندې ډېر لوی نعمت وکړ چې دوه صفونه سره جدا کړل یو د کفر صف او بل د مسلمان چې ټوله نړۍ سره د ټولو ډلو ملو سره په یو صف کې د اسلامي خلافت پر ضد ودرېدل او د دې ډلو او تنظیمونو کفر د هرې ورځې په ډېرېدو سره مسلمانانو ته ښکاره کېږي. الله رب العالمین د هجرت زمینه مخلصینو مؤمنانو ته برابره کړه، د هر طاغوتي نظام او وضعي قانون نه او د کافرانو له ملاتړ کوونکو ادارو نه او دارالحرب نه د اسلام ته د هجرت کول ضروري دي او پکار دي په دې وخت کې چې الحمدلله خراسان ولایت چې په کوم وخت باندې اعلان شوی د جهلم نه نیولي تر کابله پورې او د کابل نه نیولي تر اصفهانه پورې او د اصفهان نه نیولي تر طالقانه پورې او تر بلخه پورې مخلصو مؤمنانو مجاهدینو هجرت کړی دی او د اسلامي خلافت د کوم ساحې چې د مجاهدینو لاندې دي په هغو سیمو کښې قرآن او سنت حاکم دی او دغه خراسان ولایت ته هجرت کول د هر طاغوتي نظام نه هجرت کول دا فرض دي په دې وخت کښې او د هر دنیا طاغوتي نظام نه چې هغه د هر یو ملک وي نو هجرت کول په دې ورځ وخت کښې فرض دی او که څوک هجرت نه کوي او هلته د طاغوت د تسلط لاندې سیمو کښې اوسېږي او ځان ته مؤمن وایي مسلمان وایي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث دې واوري او سوچ دې پکې وکړي من جامع المشرک وسکن معه فهو مثله رواه ابو داود د سمره بن جندب رضي الله عنه نه روایت دی څوک چې مشرک سره ګډ شي او ورسره واوسېده نو هغه همغه مشرک غوندې دی او بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من اقام مع المشرکین فقد برئت منه الذمه څوک چې مشرکانو سره واوسېده نو هغه څخه د اسلام ذمه ړنګه شوه دې خبرې باندې تاکید وکړ چې هغه څوک هجرت نه کوي نو د هغه چا لپاره په کار دي چې هغه مهاجر شوی وي د اسلام خاورې ته راغلی وي دارالاسلام ته راغلی وي له هغه چا سره دې دوستي نه کوي چې هغه په تاغوت کښې اوسېږي او د تاغوت په سیمه کښې خپل زندګي تېروي هلته دې مزې چرچې کوي نو د هغې سره د دې د دوستۍ هېڅ رابطه ورسره باید ونه لري ځکه د مسلمان صفت همدا دی چې د الله عزوجل سبحانه وتعالی پوره احکامو او اوامرو ته دی منقاد وي او د الله عز وجل سبحانه وتعالی اوامرو ته لبیک وایي. درنو اورېدونکو! هیله ده چې خپرونه مو د پیل نه تر پایه را سره اورېدلې وي. تر بلې خپرونې مو په لهزار څښتن تعالی سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر کړېدلی یې بېحده وروره ډېر ځورېدلی یې مجاهده وروره شرعي منهجه د اطمینان ته راشه د خلافت ښکلي کاروان ته راشه که تاسو صبر وکړ او د الله تعالی نه مو وېره کولی او دا مشرکین تاسې ته په سرعت سره راغلل، نو ستاسې رب به له تاسې سره په پېنځه زره ملایکو مرسته وکړي چې هغوی به خاص نښې لري او دغه مرسته نه ده مګر ستاسې لپاره یو زېری دی په دې خاطر چې ستاسې زړونه پرې ارام شي او نه ده کامیابي مګر د الله تعالی له طرفه ده چې غالب او د حکمتونو والا دی. چې خپل رسول په هدایت او حق دین را ولېږه چې په ټولو دینونو یې غالبه کړي اګر که مشرکین یې نه خوښوي نو باید هر مؤمن په دې یقین وکړي چې پوره کامیابي راتلونکې ده الله تعالی دین ته عزت ورکوونکی دی مستقبل د دې دین دی اګر که ټول ملتونه پر موږ را غونډ شوي دي په ټوله ځمکه به خامخا د الله تعالی په قوت او اراده د مسلمانانو واکمني را ځي که چا په کښې شک وکړ یا یې نیوکه وکړه نو هغه به له مرجفینو او هېڅ یو کور او کوډۍ به پاتې نه شي مګر الله تعالی به ورته دا دین داخل کړي د عزتمن په عزت او د ذلیل په ذلت داسې عزت چې الله تعالی یې اسلام ته وربښي او داسې ذلت چې الله تعالی پرې کفر ذلیل کوي رواه احمد والطبراني والحاکم تمیم داري رضي الله عنه به ویل لکه چې په مسند احمد کښې همدغه عقیده به خامخا کامیابېږي او غشي به یې دومره لرې ولاړ شي چې د هر کافر څټ به ووهي او د هر ملحد زړه به روښانه کړي لیکن باید دې خبرې ته مو هم فکر وي چې نصرت او کامیابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تابعدارۍ سره تړاو لري او د نافرمانۍ په صورت کې نصرت له منځه ځي نو باید داسې سبب موجود وشي چې دواړه سره په ټکر کې را شي لکه چې ابن قیم رحمه الله وایي په دوی برېمن وګرځېدل نو که د چا ایمان څومره کمزوری و د الله تعالی تایید او مرسته به ورسره هم په دغه برتله کمه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته په پوره توګه د کامیابۍ اسباب را ښودلي دي او هم یې راته هغه څه را ښودلي چې کامیابي وروسته کوي ابن قیم رحمه الله وایي په همدې توګه رسول الله صلی الله وسلم مؤمنانو ته د جنګ تکتیکونه چې غالبه او د ثنا لایق دی نو باید مجاهدین په همدغه حقیقت پوه شي د موحدو او کافرو په منځ کښې جنګ په اصل کښې په عقیده جنګ دی او الله تعالی هم دغه دښمني په دین کښې را نغښتې او را ګېره کړې ده کافر که په هر دین وي سیکولر یعنې لادینه علماني وي که کمونیست وي که یهودي یا نصراني هغه د مسلمانانو سره یوازې د هغوی د خالص ایمان له امله دښمني کوي که له دین پرته زموږ او د هغوی تر منځ د جنګ لپاره بل هر ډول شعار او نوم غوره کړای شو، نو هغه به پرته له درواغو، بهتانونو او بل څه نه وي، ځکه د مجاهد سره د اصلي کافر یا مرتد دښمن هېڅکله د اقتصادي او سیاسي اغراضو په خاطر جنګ نه وي، بلکې دغه جنګ یوازې د ایمان او کفر جنګ وي، د عقیدې او دین جنګ، ځکه موږ له یرغلګر صلیبي یا مرتد عربي سره د کومې خاورې په خاطر نه جنګېږو، استعمار له پخوا څخه د صلیبیانو ښکاره موخه وه، لکه چې اوس د یهودو او نصاراو دغه حالت، بلکې د روم قیصر یعنې بش په ډاګه دغه اعلان کړی و چې دا صلیبي جنګ دی، نو ولې دا قوم درواغ وایي او خلک درواغجنوي؟ کله چې ته په دې خبره پوه شوې، نو مجاهده وروره په تا واجب دي چې بیرغونه در باندې ګډ وډ نه شي او ته په طلایي نومونو وغولېږي، دې خبرې ته به دومره پاملرنه کوې لکه ته چې خپل زړه او صف د چټلتیا څخه پاک ساتې. سورة شورا اتم آیات او ظالمان نشته د هغوی لپاره کوم دوست او مرسته کوونکی بل ځای فرمایي. وما للظالمین من انصار البقره یوویشتم آیات او نشته د ظالمانو لپاره کوم مرستندویان او د دې خبرو تفصیل الله تعالی په دې قول کې دی چې د لقمان حکیم څخه حکایت کوي. چې نن ټوله دنیا او پوره امت مسلمه د کېناستو او طاغوتي حکومتونو د جمهوري طاقتونو د قوتونو د لاندې نه دی زندګي او وخت تېروي او د الله قرآن او د الله نظام او د الله احکام یې پرېښي دي په دې فکر او سوچ کښې ټوله دنیا او ټول کفري ملکونه او کفري طاقتونه نن په ځای په ځای باندې د دې د ختمېدو کوښښ کوي نو اول نمبر مسلمانانو ته موږ دا پیغام ورکوو چې تاسو ځان ته مسلمانان وایي او ځان ته د الله د دین او د الله د قرآن او د الله د احکامو دعوېدار او د محمد صلی الله علیه وسلم امتیان ځان ته ویې وایي نو په دې دور کې د الله د قرآن او د الله د احکامو او د الله د مضبوط نظام د ختمېدو ټوله نړۍ راپاڅېدلې ده چې په هغه کښې مسلمانان ملتونه او ملکونه او د تمام دنیا کافر او طاغوتیان را ټول شوي دي د الله نظام ختمول غواړي په تاسو په دې ټیم کښې دننه کېناستل په دې وخت کښې بلکل په تاسو باندې دا یو غټ ظلم او غټ زیتې چې تاسو د اسلام او د الله د قرآن او د دین څه کوئ نو په دې کښې سوچ وکړئ فکر وکړئ مرګ لا را روان دی چې د نن نه بعد بلکل تاسو د الله د قرآن او د الله د حاکم نظام چې نن په تمامه نړۍ باندې حاکم شوی دی هغه صرف خلافت اسلامي او د خلافت اسلامي مقصود په دنیا کې د الله نظام او د الله د احکامو لاندې زندګي تېرول دي راشئ اسلامي حکومت ته او اسلامي خلافت ته راشئ د اسلامي خلافت دروازې تاسو ته ټولې کولاو دي او الحمدلله ولله الحمد چې نن پر ټوله دنیا باندې اولویتونه ټاکل شوي دي او په ټوله دنیا باندې د اسلامي خلافت مضبوط نظام روان دی په هر ولایت کې دننه د الله نظام حاکم کلی دی راشئ د دې دپاره مرسته او مدد وکړئ او د دې سره کوشش د وحدت او د اتفاق وکړئ او بیعتونه وکړئ او د دې جمهوري قانون نه د جمهوري نظامونو نه د طاغوتي نظامونو نه ځان را وباسئ او د دې نه سو فیصد د برعت او د استعفا اعلان وکړئ او راشئ د الله د دین خدمت وکړئ چې نن هغه نظام چې په هغه نظام کې در نه الله جل جلاله هغه د محبوبو پیغمبرانو او د عزتمنو پیغمبرانو هغه اینې تویې کړلې هغه محبوب خلک یې د دین نه قربان کړه نن تاسو ناست یوئ او بیا هغه علما چې نن د جمهوري حکومتونو د لاندې نه او د طاغوت د لاندې نه هغه هغه ځای کښې ناست دي وایي چې مونږ د دین خدمت کوو او د د قرآن خدمت کوو هغه د کفر د د ادارو د لاندې نه او د جمهوري طاقتونو د ادارې د لاندې نه هغه دلته دعوه کوي د اسلام نن بلکل هغه په هغه حالاتو کښې هېڅکله د اسلام خدمت نه شي کولی چې هغه دننه په هغه کښې ټول کفر دی او بېدیني ده په کښې او د طاغوت نظام دی په کښې او جمهوریت دی په کښې او د هغه جمهوري قانون دغه کفري قانون دغه طاغوتي قانون نه لاندې هغه زندګي تېروي، هغه علما به څنګه دعوه کوي او څنګه به دعوه کوي د اسلام، څنګه به دعوه کوي د قرآن، څنګه به دعوه کوي د الله د دین د خورېدو چې هغه د الله نبي وایي، الله اکبر کبیره، چې هغه علما چې د هغه نبي د وراثت دعوه کوي او هغه په هغه ځای کې دننه د طاغوت د خورېدو کوشش کوي. ای علماو، ای د امت مسلمه علماو، ای د د د د افغانستان علماو، د پاکستان علماو، د تمام ملکونو علماو، په ورځ د قیامت باندې به سخته ورځ وي او درناکه ورځ به وي، خوږناکه ورځ به وي، د الله نبي تاسو په هغه حالاتو کښې به دغه څه څنګه مېلاوېږئ. ای د دنیا علماو، ځان ته غټ شیخان ویئ، تاسو به څه جواب د هغه مخې ته کوئ؟ یوه ورځ را روانه ده علماو یوه سخته ورځ را روانه ده قسم مې دې په الله یي چې هغه سخته ورځ هغه درناکه ورځ هغه خوبناکه ورځ چې یوه ورځ به پنځوس زره کاله یي په دغه ورځ باندې به دې الله را چوتوي نن تاسو ورشئ الله اکبر د شام او د عراق حالاتو ته وګورئ په هغه مسلمانانو باندې څه کېږي د تمامې دنیا په کوم ځای کښې چې ولایتونه ټاکلي شوي د هغه حالات وګورئ نن د شیعه ګانو هغه حالات وګورئ، هغه شیعه ګان، هغه د الله دښمنان، د الله د رسول دښمنان، د الله د قرآن دښمنان، د هغه محبوب نبي، د هغه محبوب نبي، الله اکبر کبیرا، چې هغه زمونږه مور ده عایشه رضي الله تعالی عنها، د هغې دښمنان الله اکبر نن څه کوي؟ لږ ګرېوان کښې سوچ وکړئ لږ فکر ګرېوان کښې وکړئ اې مجاهدينو د امارت چې په نوم باندې څونه مجاهدين دي د تحريک په نوم چې څونه مجاهدين دي د القاعده په نوم چې څونه مجاهدين دي خو څونه تنظيمونه په پاکستان کښې دا اواز مونږ زمونږ ورس يې واوري اې د پاکستان تنظيمي مجاهدينو اې د افغانستان تنظيمي مجاهدينو اې د تحريک تنظيمي مجاهدينو اې د القاعده مجاهدينو تاسو دا پیغام واورئ چې په ورځ د قیامت به الله اکبر د الله د نبي سره څنګه مېلاوېږئ تاسو په کومه دعوه راوتي وئ ستاسو دعوه څنګه ده که هغه لشکر اسلام دی که هغه تحریک طالبان دی که هغه امارت دی که هغه القاعده ده که د تمام دنیا څونه جبهې دي او په دې ټکي راوتی یې چې زه اسلام غواړم زه شریعت غواړم زه د الله قانون غواړم راشئ دلته د الله قانون نافظ شوی دی الله داسې الله اکبر مضبوط ذات دی داسې مضبوط ذات دی هغه بادشاه دی هغه قهار دی هغه جبار دی الله اکبر کبیره ځان به تاسو الله د دې ځمکې د سرزمین نه لرې کوي الله به بل مخلوق را پیدا کړي دا هغه هغه خلافت دی دا د ختمېدو نه دی که تمامه دنیا سل کاله انشاالله الله اکبر کبیرا زر کاله هم دوی دلته یو خولیږي انشاالله هغه خلافت دی چې هغه به په تمامه دنیا باندې قایم او دایم وي او انشاالله انتظار کوئ چې په تمامه دنیا باندې به دا خلافت غځېږي او د دې دا چت او د دې دا څادر او د دې دا پېزار به په تمامه دنیا الله خوروي نو تاسو ته چې څونه ناست یوئ او په کورونو کښې ناست یئ او استنجمنو سره تعلق ساتئ او د تحریکونو سره ساتئ او د امارت سره ساتئ په ګرېوان کښې سوچ وکړئ د هغه هر څه پرېږدئ او راشئ بیعت وکړئ بیعت ته تلارې په ولاړ دي په دې کښې دې سوچونو ته مه ولېږئ چې کمانډران هم دي مشران هم دي قوماندانان هم دي ولسوالان هم دي هغه په ضد کښې ورغلي دي هغه په عناد کښې ورغلي دي هغه به خود په خود الله اکبر هغه د هغو تالي څټو او د آی اس آی او د پاکستان د دېو نه مزبور دي هلته یې کورونه دي هلته یې ټیاګانې دي هلته یې کاروبار دی هلته یې پېټرېنې دي هلته یې هر څه کولاو کړي دي نو تاسو د نن نه بعد پټا پټ دا کوشش وکړئ چې راشئ او خلافت اسلامي ته راشئ بیعت د غوسه وکړئ او د اسلام خدمت وکړئ وما علینا الا البلاغ سبا مازدیګر څلور بجې چې د دري نشراتو او پنځه نیمې بجې ماښام د پښتو نشراتو لپاره ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږو، تر هغې مو په څښتن تعالی سپرو، والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.